ولې کفر کوي په آیاتونو د الله والله شهید علی ما تعملون چې څه کوي نو د الله پاک په مخ کې دی الله په ګواه دی مخکې د اهل کتابو فاسد عقیده ذکر شولې د هغوی شکوک او شبهات هغه ذکر شو جوابات وشو منځ کې بیت الله او د حج ذکر راغی ورپسې بیا اهل کتاب ته خطاب شروع شو د دې تعلق د یو خاص واقعې سره دی یو یهودی دی چې شماس ابن قیس نومې دی مسلمانانو سره ډېره کینه په زړه کې لرله اوس او خزرج په مدینه منوره کې دوه قبیلې وي او شپږ شلې کاله یو بل سره جنګ کړو جنگ بعاث به ورته وي پیغمبر علیه السلام چې مدینه منورې ته تشریف راوړ نو دغه د شپږو شلو کالو جنگ هغه ختم کړ او اوس او خزرج یو بل سره رونه رونه کړل په یو مجلس کې د انصارو دا دوه قبیلې اوس او خزرج یو ځای ښه په اتفاق او په مینه محبت ناست و خبرې اترې کولې شماس ابن قیس باندې د دوی دا ناسته ښه نه لګېدله د حسد په اور لمبه شو دا سړی په سترګو ړوند مو یو کس ته وی لاړ شه او په سچل باندې د اوس او د خزرج قبیله د دې سلو په منځ کې د جنگ بعاث د زمانه فخریه اشعار وایا هغه سړی لاړ او مجلس کې کېناست او د دوی د جنګ د زمانې اشعار یې شروع کړل د څنګه شعرونه وویلی شو د یوې قبیلې کسان راپورته شو د بلې قبیلې کسان راپورته شو یو بل ته ستغې سپورې ویلې وسلې یې راوویستې او تر دې چې یو بل سره د جنګ لپاره وخت او میدان مقرر شو پیغمبر علیه السلام ته خبر ورکړی شو نو سره د یو څو ملګرو مهاجرینو پیغمبر علیه السلام موقع له تشریف یوړو خبرې ورته وکړلې وې زه تاسو کې موجود یم تاسو مسلمانان یې سره د دې بیا د جهالت خبرې مې شروع کړې په داسې حالت کې کفر طرف ته تلل غواړی وی د پیغمبر علیه السلام د خبرو مبارکو ډېر ښکلی اثر په دیو شو فورا ځان یې ملامته وګڼه ورپاڅېدل یو بل ته ور تر غاړه وتل ویې ژړل چې دا خو شیطاني چالو موږ پوه شوي نه یو غلطي رانه وشوله شیطان خطا کړو مخکې خیال کوی بیا هم شیطان خطا نه شي نو دا آیاتونه دې واقعا کې الله پاک نازل کړي اهل کتابو باندې ملامتیا پاول کې ویل شلا بیا په کفر باندې ملامتیا بیا دې مسلمانانو ته تنبیه چې په خپل مسلمانې نو د کفر الفاظ ته د کفر واقعات ته بیا ولې ورځي بیا ولې جګړه شي ولی من کوي تاسو د الله د لارې نه من هغه څوک آمنه چې ایمان یې راوړی دی په خپله مسلمانېږي نه نو مسلمان ولې د الله د لارې نه منې کې د ایمان د سعادت نه خو خپله محرومې بل ولې منې کې په اسلام کې ولې فرضي عیبونه پیدا کې او د هغې بیان کې مسلمان د اسلام نه اړی او دا کار چې ته کین ولې نه پوهېږي دیده دانسته دا کار کوي نو ولې الله ستا د دې هیر پیر نه خبر نه دی دا ته چې څه کوې نو الله یې ویني نو مناسب وخت باندې به په سزا کې گرفتار کړي قل یا اهل الكتاب او فرمائے پیغمبر علیہ السلام یا اهل الكتاب اے کتاب والو لم تصدون ولمن کول کوي تاسو ولمن کوي عن سبیل الله دا الله د لارې نه من هغه څوک آمن چې ایمان یې راوړی تبغونها عوجا تاسو طلب کوئ دې لارې د الله لره کوږوالی د الله لار نیغه د صراط مستقیم دی ته پکې د ځانه کوږوالی ولې لټوې تبغونها تاسو طلب کوئ دې لارې د الله لره عوجا کوږوالی وانتم شهدا تاسو په خپله باندې هم پوهېږئ په خپل باندې علم لري پويږي وما الله او نه دی الله بغافل نا خبره عما د هغه څه نه تعملون چې تاسو کوم عمل کوئ یردوکم هغوی به واپس کی تاسو لره مرتد به کی تاسو لره بعد ایمانکم کافرین رستو د ایمان ستاسو نه کفر ته به واپس کی اول اهل کتاب اورتلی شو چې دې د دانسته خلک ته لارې د الله نه ولې منع کوې ګمراه کوې ورپسې دې دی کې مسلمانانو ته نصیحت دی چې تاسو د اهل کتابو په خبرو کې ولې راځئ که د دوی په اشارو چلېږئ نو خطره ده چې د نور د ایمان نه بم را وبسي او تیارو د شرک او د کفر کې بم ور وغورځوي شرک او کفر ته بیا مه دی وکيف تکفرون تاسو به څرنګه کافر شئ وانتم تطلع علیکم حال دا دی چې لوستي شي په تاسو باندې آیات الله آیاتونه د الله وفیکم رسوله په تاسو کې د الله رسول موجود دی او او خزرج چې شپږ سره کاله جګړې وي قتلونه به کېدل او په څه به جګړه وه معمولي خبره د یو کس اوښ روان دی د بل پټي کې ګیا ده خولې ور واچولی او پوټې غوندې ګیا خولې کې را واچولی د پټي خاوند راغی اوښ یې وشړه زمان یزدین اوښ دې ولې وشړه نو دا اوښه دې شړلې دی په هغې سړې وهې بیا د سړو سره سړي نور هم راځي یو بل وجني صرف د اوښ په شړلو باندې شپږ شلې کاله جم شوی دی پیغمبر علیه السلام چې دوی یو بل سره رونه رونه کړل له شماس ابن قیس د شر جرړه وه میدان کې وته د بعاس د دغه جنګ ذکر وکړ او په یو بل یې ورپېښ کړل نو پیغمبر علیه السلام ورته وایي کیف تکفرون څرنګه تاسو کفر کوئ ولې کافر کېږي وانتم تطلع علیکم حال دار چې پتا سلستی شي آیات الله آیاتنا د الله در تلستی شي ولې کافر کېږي آیاتونه د الله تازه تازه درته ویل کېږي چې کوم تازه آیاتونه راشي نازل شي نو اول تاسو ته ویل شي نو په دې د زړه صفا نه شو او دا الله عظیم پیغمبر تاسو کې موجود دی وفیکم رسوله په تاسو کې د الله رسول موجود دی ومن یعتصم بالله هغه څوک چې منګولې ولګوي مضبوطه ونیسي رسې د الله د الله دین مضبوط ونیسي فقد هدی الی صراط مستقیم په ده ته هدایت وشو د نیغې لارې نو د دې نیغې لارې نه پس د پیغمبر د وجود نه پس د تازه تازه آیاتونو راتلو نه پس بیا کوم اړخ ته ځي وی پیغمبر علیه السلام چې ښکلې ښکلې خبرې مبارکې وکړې وی دي یو بل ته ورته غاړه وتل او ډېرې وجلل وی چې دا خو دښمن را باندې مزې اخلي نو الله وی مخکې خبردار شه یا ایها الذین آمنو الا وانتم مسلمون مگر دا سه حال کې چې تاسو مسلمانان یې دا الله نه اوریږي او مرګ دې درله په داسې حال کې راشي چې ته مسلمان یې یا ایها الذین آمنو د الله نه یره د تقوا خپل معنا ځان بچ کول او اجتناب کول پرېز کول او د دې معنی یره هم ده په دغه مناسبت دا خبره ویلی شي چې د کومو څیزونو نه د بچ کېدو حکم الله ورکړی دی او مقه څیزونه د یری څیزونه دي یا د دغه سیزونو نه د عذاب الهی خطر را دغه د یری سیزونه تقوا په دې کې درجې دي اوله درجه او درېمه درجه او درېمه درجه نو ادنا درجه د تقوا دار چې کم از کم د شرک او کفر نه ځان بچ کا دا معمولی و ادنا تقوا دا دا دې معنی په لحاظ هر مسلمان متقی دی اگر چې ډیر ګناهګار وي خو شرک او کفر یې نه دی کړی نو دا بنده متقی دی دې معنی لپاره قرآن کې ځای په ځای متقین او تقوا لفظ استعمال شوی دی دویمه درجه چې اصل کې دغه درجه مطلوب ده د تقوا هغه دا چې د هغې څیز نه ځان بچ کا کوم چې د الله او د الله د رسول نه خوښه دی د الله او د الله د رسول ناپسندیده څیزونو نه ځان بچ کا قرآن حدیث کې چې د تقوا کوم فضیلتونه او برکتونه ذکر کېږي هغه موقوف دي په دقه تقوا باندې دغه تقوا چې څوک کوي نو هغه فضیلتونه او برکتونه به ورته حاصل شي درېیمه درجه د تقوا اعلا مقام چې دا پیغمبرانو ته او د پیغمبرانو خاص نائبین اولیاء الله ته نصیب دی او دغه تقوا مطلب دا دی چې زړه د غیر الله د خیال او د تصور نه بچ کا هر وخت کې الله یادوا د الله رضا یادوا اتقوا الله نقص حق تقاته دا کلمه چې ورزیات شوله نو د تقوا دغه درجه نه مراد ده چې کوم پیغمبرانو ته حاصل ده اوس حق تقاته دغه حق د تقوا دا به څنګه حاصلېږي د الله نه ویرېږه چې څنګه حق د یریدلو دی د حدیث مبارک کې راغلی دی هو ان یطاع فلا یعصا تقوا دا ده چې د الله تابعداري داسې وکړي شي فلا یعصا چې دې نه پس نافرماني ونه کړي شي وتذکر فلا ينسى الله داس یاد کړی شي چې د هغې نه پس هېر نه شي ویشکر فلا یکفر د الله شکریا ادا کړی شي ناشکري ونه کړی شي دقه حق د تقوا دی مولانا ادریس کاندهلوی رحمت الله علیه فرمایي وی تقوا دې ته وایي چې په کوم ځای کې د الله د طرف نه تا ته د حاضرېدو حکم دی په هغه ځای کې غراظر نه شي او د کوم ځای نه چې الله منې کړی په هغه ځای کې د حاضري ونه لګي دې ته تقوا وایي ابی ابن کعب رضی الله تعالی عنہ نه عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ تپوس کړی دی تقوا څه شی دی وی امیر المؤمنین چېرته ښارداره لار باندې تېر شوی غنو جاړو لار باندې تیر شوی وی او وی څنګه وی وی جامې په ځان پورې را جوخت کما چې اسنه غنو کې اونن خلی وی بس دقه تقوا دا غیر چاپیر دنیا د ګناهونو از غچری د تقوا لباس دی را غونډ کا چې د غنو او د از غکونه د تقوا لباس بچ شي دې ته تقوا وي مجاهد رحمت الله علیه فرمایي ان تجاهدوا فی سبیل الله حق جهاده ولا يأخذكم في الله لومة لائم وتقوم لله بالقسط ولو على أنفسكم وآبائكم وأبنائكم حق تق حق د تقوا داري چې چې د الله په لار کې جهاد وکړه په حق د جهاد سره او خپل ټول صلاحیتونه پوره پوره د الله په لار کې خرج کا او د الله په خبره کې د چا ملامتګر د ملامتیا نه مه یریږه او د الله د رضا دپاره په انصاف باندې قائم ودرېږه اگر که ستاسو په خپل ځانونو باندې پلارانو باندې یا زامنو په حق لري حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی لا یتق اللہ عبد یو بندہ دا اللہ نے نہیں یریگی حق تقاته پورا پا حق دا یرید لسرا حتی یحزن لسانه تر څو چې د خپل جبا محفوظ کړی نه چې د جبه حفاظت به نه کړي نو تاکي پوره تقوا حق د تقوا نشته جبه قابو کا چا پسې کړي وړي خبره مکوا خلاف شریعت خبره مکوا ژبه کنټرول کا نو دا درې تفسیرونه ذکر شو دې کې منافات او تضاد نشته نو دې آیاتونو نازلېدو سره صحابه کرامو کې یو تشویش پیدا شو د حق تقاته دا تقوا خو زمونږ د مخه نه کېږي دا کومه تقوا چې خدای غواړي دا زمونږ د وسه بار ده دا د چا د وسه کېږي وی الله بل آیات نازل کو او وضاحت او تفصیل یې پکې وکړو فاتقوا الله ما استطعتم چې څومره دې وس کېږي نو د خدای نه ویرېږه د خپل وس مناسب د الله نه ویرېږه ولا تموتن الا وانتم مسلمون ممره تاسو مگر دا سه حال کې چې تاسو مسلمانان یې مطلب دا دی چې جون ټول د اسلام په کارونو کې د اسلام په احکامو کې تیر کا د الله د نافرمانه نه خپل ژوندۍ کې ځان بچ وساته تر دې پورې چې ستاسو مرګ په داسې حالت کې راشي چې تاسو د الله پاک په تابعدارۍ کې په طاعت کې مشغول یې حدیث مبارک کې راځي کما تحیون تموتون څنګه چې جون تېروئ دقه سې به مرئ وکما تموتون تحشرون او څنګه چې مرئ نو قیامت کې به دقه سې راپاسئ نو کله یو کس کلکه اراده وي چې زه به په اسلام باندې پوره ژوند تېروم او د خپل وس مطابق په دې عمل کوي نو هغه ته به مرګ انشاءالله اسلامي حالت کې راځي مرګ د انسان اختیار کې نه دی و جن کې الله اختیار در اختیار در کړی دی نو اسلامي طریقه باندې جن ته روا ناڅاپه مرګې به راشي او ته به حالت اسلام کې د دنیا نه رخصت شي نو ته به زنده باد په دنیا کې خو به د جنازې اعلان وشي خو زنده باد دی حیات جاویدانی به درته ملو شي یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله واعتصمو منګل اولګوي تاسو مضبوط اونشه تاسو بحبل الله رسید الله رسید الله قرآن دی یا دین اسلام دی جميعا ټول ولا تفرقوا او تار پتار کېږئ ما ډلې ډلې کېږئ ما پس وګرځئ به تاسو په نعمت د الله په فضل د الله اخوانا رونه رونه شپږ شل کاله جنګونه کړو چې الله رحم وکړو نو فالف بین قلوبکم الله ستاسو د زړونو ترمنځ محبت را واچو وکنتم علی شفا حفرت من النار تاسو وې په کنارې د کندې د اور د اور یو کند یو ډغل دی او د هغې په غاړه ولاړ دی فانقذکم منها نو الله نجات درکړه دغې کندې ته پرېوتو نه کذالک یبین الله دارنګ الله بیان ایتا ستا لکم تاسو ته آیاته خپل آیاتنا لعلکم تهتدون دې لپاره چې تاسو په لار د هدایت شئ یو بل سره متفق اوسېږئ بې اتفاقي مه کوئ تر کومې چې مسلمانان یو بل سره په اتفاق اوسېږي د الله رحمتونه برکتونه به ورسره شامل حال وي او چې کله اختلافات راشي نو د ژوند خوند او مزه به ختم شي رحمتونه به پورته شي ابو هريره رضی الله تعالی عنہ نے روایت تھی پیغمبر علیہ السلام فرمائی ان الله يرضى لكم ثلاثا الله ستاسو لپاره درې څیزونه خوښ کړي دي په درېو خبرو رضا کېږي ویسخط لکم ثلاثا او په درېو باندې خفه کېږي خوښه کېږي یعنې درې څیزونه د الله پسندیده او درې ناپسندیده يرضى لكم أن تعبدوه الله چې رضا کیږي او خوښي دي تاسو لپاره نو نمبر 1 کار دا خوښ دي چې ان تعبدوه تاسو د الله عبادت کوئ ولا تشركوا به شيئا او الله سره هیڅ شی مشرک کوي نو نمبر ایک د الله عبادت کول او د الله سره هیڅ څوک هم نه شریکول دا یو د الله د خوښې شي نمبر دو ان تعتصمو بحبل الله جميعا تاسو ټول د الله پر شی باندې منګولې ولګوي او د الله دا دین په دې باندې اتفاق سره اوسېږي وان تناسعوا من ول الله امرکم ویقت لکم نمبر تین چې څوک تاسو حاکم جوړ شو الله درله یو متولی یو حاکم جوړ کړی دی نو د هغه خیرخواهي غواړی وان تناسعوا من ول الله امرکم د څوک یې لرا مشر جوړ کړ نو د هغه خیرخواهي وغواړه ویسقط لکم قیل وقال الله چې په خفه کېږي نو هغه قیل وقال یعنې فضل خبرې مه کوئ په دې الله خفه دی ابس خبرې مه کوئ فضل قیل قال نمبر دو و اضاعت المال مال اسع بس ضایع کوي ما دام د خدای نه دي وخت و کثرت السوال دا ډېر تپوسونه مه کوي بې فایدې تپوسونه مه کوئ داسې تپوسو کې چې په هغې کې تاسو ته څه فایده خو ورسېږي که نه دا څه تپوسه چې څوک تپوس کوي د شیطان مور پلار شته څه نومونه دي نو څه ته چای په دی دې کې تا ته کوم خیر رسي د شیطان مور پلار شته څه نومونه دي دا بې فایدې سوال نو دا څیزونه د الله خوښ نه دي نو اتفاق سره اوسېږي دا د الله رسې ده نو دا رسې شلېدو والا نه ده چې په دې وزن زیات شو نو دا رسې به وشلېږي او که چا لاس پرېښوده رسې یې نیولې وه هماګانې لاس پرېښوده نو ښه پوره قوت سره قرآن ونیسه په قرآن باندې عمل شروع کا نو یو شیطان بم خپل شر کتنا فساد کې کامیاب نشي څنګه چې انفرادي طور په قرآن عمل کې اجتماعي طور باندې په قرآن عمل وکړه د دنیا ټول قومونه به ستا خپل راشي خو اجتماعي طور د دنیا ټول مسلمانان په قرآن د عمل وکړي نو په دې قرآن باندې د دنیا خواره واره قومونه هغه متفق کیدی شي یو قوت ته جوړیدی شي یا به یو کېږي او کنی روکېږي نو په دې قرآن باندې یو شه یو موټی شه نو ټوله دنیا ستا د ښکو لاندې راځي او کنه ته وې دا یو پاکستانی دی او دا بل افغانی دی دا یو د ایران دی او دا بل د توران دی نو چې یو نشي نو تس نس دی نو شیطان دا غواړي چې د مسلمان د اتفاق نه وي الله وی واعتصمو بحبل الله جميعا ولا تفرقوا دلی دلی کېږئ ما واذکروا نعمت الله یاد کې تاسو نعمت د الله هغه نعمت چې په تاسو باندې کړی دی علیکم اذ کنتم اعداء په کوم وخت کې تاسو دشمنان وئ فالف بین قلوبکم الله تاسو د زړونو په منځ کې الفت او محبت واچو کناره غاړه حفرت من النار د اور د کندې غاړه دې ته شفا وایي او تاسو چې د چا بیمار تپوس له لار شئ نو ورته وښیئ چې خدای دې شفا درکړي دا خو ته تاسو خیرې کوئ دغه ځای کې شفا د شین زیر وایه یو امام ناجوړه شو نو مقتدي ورله تپوس له لاړه نو خبرې اترې تپوس پوښتنه چې وشو اخر کې وایي استاد وایي یو ځواب وکړي یا خدایه زمونږ استاد له شفا ورکړي او استاد وایي یا الله د دې سړي دې خولې ته مه ګوره زړه ته وګورې زړه کې خو دعا کوي خو په خولې خو خیرې کوي شفا زه څه کوم شفا غواړم نو که شفا او شفا فرق نشي ویلی نشي کولی نو داسې وایي چې یا الله دې مریض له صحت ورکې دې روغ جوړ ساده پښتو وایا دا عربی لفظ نشي ویلی نه پوهېږي پښتو کې وایه خدای جوړې کې نو شفا صحتیابي روغېدل او شفا غاړه د ډوغلو د دوزخ د کندو غاړه ده وکنتم علی شفا حفرة وی تاسو په کنارو په غاړه د یو کندې او د دوغل من النار د اور د دوزخ د کندې په غاړه وی فانقذکم الله بچ تاسو دغه اور نه